چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی او هم د دغه نفس نه د دغه نفس د پاره جوړه پیدا کړه او د دغه دوانو نه ډیر نارینه او زنانه په دنیا کې خوار کړل د هغه الله نه ویریږي چې داغه په واسطه تاسو د یو بل نه خپل حقونه غواړئ او د خپل ولای د تعلقات ورانولو نه ځان ساتئ که تاسو د یتیمانو سره د بې انصافۍ کولو نه یریږئ، نو کومې ښځې چې ستاسو خوښې شي، په هغوی کې دوه دوه، درې درې او څلورو څلورو سره نکاح وکړئ. خو که دا فکر درسره وو چې د هغوی تر مینځه به انصاف ونه کړې شي، نو بیا یوه ښځه وکړئ. یا هغه وینځي ځان له ښځې کړئ چې هغوی ستاسو په قبضه کې راغلي دي. ان تر دې پوري چې هغوی د نکاح کولو عمر ته ورسیږي بیا که چېرې تاسو په هغوی کې او خيارتیا ولیدله نو دا غوي مالونه هغوی ته حواله کړئ دا سه هچری مکوي چې په بینصافۍ سره دا غوي مالونه د دې یری د وجنه زر زر اخري چې دوی برا لوی شي او خپل حق به وغاړي د یتیم کم سرپرست چې مالدار وي هغه دی د پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کم چې غریب وي هغه دی د عامې معلومي طریقې مطابق خوري بیا چې کله هغوی ته خپل مالونه حواله کوي نو خلک پرې گواهان کړي او د حساب کتاب د پاره او کله چې د تقسیم په وخت کې د خاندان خلک او یتیمان او مسکینان حاضر شي نو داغه مال نه هغه له هم سور کړي او د شریفانو پشان خبري ورسره وکړي وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خلکو له پکار دی چې دا خیال پزړه کې راولي او ویریږي چې کو داغوی په خپل داسي بیوسه اولاد پاتې شي نو د مرګ په وخت کې به داغوی د خپل بچو په باره کې سسي د یری فکرونه ګرځیدل نو پکار دی چې هغوی د خدای نه ویریږي او د راستۍ خبره وکړي او که صرف یو جنې وارث وا نو نیم میراث د هغه دی که د مړي اولاد وو نو مور او پلار هر یو لا د میراث شپږم حصہ ورکول پکار دی او کو اولاد نه وو او مور او پلار وارثان وو نو مور لدی دریم حصہ ورکړي شي او کو د مړي خور رور هم وو نو مور با بیا د شپږم حصہ حقدار وي دا ټولې حصې به هغه وخت ویشل کیږي کله چې مړی وصیحت کړی وي هغه پوره کړی شي او په مړی چې څه قرضه وي هغه ورکړی شي تاسو نه پوهیږئ چې تاسو په مور او پلار او تاسو په اولاد کې څوک د نفع په لحاظ سره تاسو ته زیات نږدې دی وصيه من الله والله عليم حليم او تاسو خزو چې سپری خو دی وی داغه نیمه با تاسو ته ملاویږي ولی هلا که هغوی بے اولاد وی او کوئی داغوی اولاد وو نو بیا د میراث سلورمه حصہ ستاسو ده دا حالا چې اول داغوی وصیت پوره کړی شي او کم قرض چې پاغوي باندې پاتې وي هغه ورکړي شي او خزي ستاسو د میراث په مال کې د سلورمې حصے حقدار دي که تاسو به اولاد وای او کو اولاد مو وو نو بیا به دا غوي اتمه حصہ وي دا هله چې اول ستاسو وصیت پوره کړی شي او کم قرض چې په تاسو پاتې وي هغه ورکړې شي او کو هغه سړی یا خزه چې میراث به تقسیمیږي به اولاد هم وي او مور پلار هم ژوند نه وي خو یو رور یا یو خوري وي نو رور او خور هر یو تبا شپږم ایسه میلاویږي او کورور او خور د یو نه زیات وو نو بیا به د ټول میراث په درېمه حصه کې ټول شریک وي دا هله چې اول تری وصیحت پوره کړی شي او کم قرض چې په مړی پاتې وي هغه تری ورکړي شي په دې شرط چې هغه نقصان ورکون کې نه وي وذلك الفوز العظيم دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي څوک چې د الله او دغه د رسول حکم اومني هغه به الله داسې باغونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او په دغه باغونو کې به هميشه اوسيږي او دا لویه کامیابی ده او دا غین رستو زر توبه وباسي په داسې خلکو باندې الله د خپل مهرباني نظر کوي او الله د ټولو خبرونه خبر دی او حکیم او پوه دی وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ستاسو د پاره دا حلال نه دی چې په زور زبردستۍ ځان د خزو وارثان جوړ کړي او نه دا حلال دی چې هغوی د دې غرض د پاره تنګ کړي چې د خپل هغه مہر سه حصہ تر راوشي کوي کم چې تاسو هغوی لا ور کړی دی هو کچره هغوی سرګنده بدکاری شروع کړه نو بیا تاسو ته دا غوی د تنگولو حق حاصل دی انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا او د کوم زنانو سره چې تاسو پلارانو نکاح کړی وي دا غوي سره هرگز نکاح مکوي خو مخکینی چې څه شوی دی هغه شوی دی په حقیقت کې دا د بهایي یو کار دی ناخوخه کار دی او بدلار ده ان الله كان غفورا رحيما پتاسو باندې حرامي کړې شوې دي ستاسو مېندې لونه خويندې د پلار خويندې د مور خويندې ورېره خورزه او ستاسو هغه مېندې چې تاسو لای ته درکړې وي او ستاسو د تی شریک خويندې او ستاسو د خزو مېندې او ستاسو د خزو هغه لونه چې ستاسو په غیګو کې لوی شوی وي او د هغه خزو لونه چې ستاسو ورسره کورواله شوی وي او کنه چری صرف نکاح شوی وي او کورواله مو ورسره نوي شوی نو که هغه پریک دی او دا غوی د لونو سره نکاح وکړي نو بیا هیڅ ګناه نشته او ستاسو د خپل حقيقي ځامنو خزي او دا هم په تاسو باندې حرام کړې شوې دي چې په یو وخت کې دوه خويندې د یو سړي په نکاح کې یو ځای کړای خو مخکینی چې څه شوی دي هغه شوی دي بشکا الله بخون کې مهربان دی او هغه زنانه هم پتا سو حرام دي چې د بل په نکاح کې وي البته هغه خزي حرام نه دي چې په جنگ کې ستاسو لاس له راشي دا د الله قانون دی او د دې پابندي پتا سو باندې لازم کړی شوی دا د دین سیوا چې څومره خزي دي دا غوي حاصلول د خپل مالونو یعنی مہرونو په ذریعہ ستاسو د پاره حلال کړی شوی دي خو په دې شرط چې هغوی د نکاح په قله کې محفوظي وساتای نه دا چې به نکاح پرې تش خپل شهوتونه پوره کوي بیا چې تاسو دا غوینه د کوروالی مزه واخلای نو په بدله کې ورلا خپل مہرونه د فرض په حیثیت سره ورکړي البته که دا مہر مقرول نو رستو ستاسو په مینس کې په خپل رضا سره څه خبري وشي په هغه کې هیڅ ګناه نشته او پتا سو کې چې د چا دومره وس نکېږي چې دا خاندانی مسلمانانو خزو سره نکاح وکړي نو هغه له پکار دی چې تاسو په قبضه کې کم وینځي وي دا غوینا د مؤمنانو وینځو سره نکاح وکړي الله تاسو د ایمانونو حال خه معلوم دی تاسو ټول د یوې ډلې خلک یې نو په دې وجہ داغوی د سرپرستانو په اجازت داغوی سره نکاح وکړئ او په ښه طریقه د دستور مطابق هغوی ته خپل مهرونه ورکړي د پاره د دې چې هغوی د نکاح په قله کې محفوظ پاتې شي د شهوت پوره کولو د پاره آزادي ونګرځي او نه پټ پنا آشنایانې وکړي بیا هر کله چې هغوی د نکاح په قله کې محفوظ کړي شي او دا غوی نه رستو سبدکاری وکړي نو پاغوی باندې دا غید سزا په نسبت نیمه سزا ده کوم چې د خاندانی خزو د پاره مقرر ده دا اسانتیا په تاسو کې د هاغه چا د پاره پیدا کړی شوی دا د چا سره چې د واده د نه کولو په وجه د تقوه د حد ماته دلو یروي لیکن که تاسو صبر وکړئ نو دا تاسو د پاره بهتره ده اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي په خپل مینس کې د یو بل مالونه په باطلو طریقو سره مخورئ اغستل خرڅول په خپلو کې پر رضامندۍ سره پکار دي او خپل ځانونه موجنئ یقین وکړئ چې الله پتا سو باندې ډېر مهربانه دی او الله چې پتا سو کې یو تن لا د بل په مقابله کې څه زیات ور کړی دي تاسو داغه ارمان مکوئ نارینو چې څه عمل کړی دی داغه مطابق داغوی حصہ ده او زنانو چې څه عمل کړی دی داغه مطابق داغوی حصہ ده او د الله نه داغه د فضل دعاګانی غواړي بشکا چې الله د هر څه علم لري نو کوم خزي چې نیکانی صالحانی دي هغه حکم منون کی وی او د نارینو په غایب والی کی د الله د حفاظت او نگرانی سره دا غوی د حقونو حفاظت کوي او د کوم خزو د نافرمانی کولو نه چې تاسو یریدای نو په نصیحت سره خپوه کړئ د خوب بستر تری جدا کړئ او وی وهی بیا کو هغوی ستاسو خبرې ته غاړه کېښوده نو خامخا هغوی باندې د ظلم کولو بهانې مه لټوئ یقین لرئ چې پاس الله موجود دی چې ډېر اوچت او لوی دی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا او کچری ستاسو سره دا يروا چې د خزي خاوند تعلقات به خراب شي نو یو فیصله کونکي د سړی د خپلوانو نه او بل د خزي د خپلوانو نه مقرر کړي نو که هغوی دوانو روغه غختله نو الله به دا غوی په مینس کې دروغ سلار راو باسي د رشتدار ګاونډي سره د غیر رشتدار ګاونډي سره د څنګ د ملګری سره او د مسافر سره او د هغه وینځو غلامانو سره چې تاسو په قبضه کې وي ښه سلوک کوئ او یقین وکړئ چې الله هیڅ یو داسې سړی نه خوښوي چې هغه او داسې خلک هم د الله خوښ نه دي چې شومتیا کوي او نور خلکو ته هم د شومتیا سبق ورکوي او الله چې ورلا د خپل فضل نه سور کړی دی هغه پټوي د داسې نعمت ناشکر خلکو د پاره مونږه ذلیل کونکي عذاب تیار کړی دی او هغه خلک هم د الله خوښ نه دي چې خپل مالونه خلکو ته د خودنې د پاره خرج کوي او په حقیقت کې نه په الله باندې ایمان لري او نه په ورځ د آخرت باندې رښتیا خبره دا ده چې شیطان د چا ملګری شو نو هغه ته ډیر خراب ملګری میلاو لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره اونه منله او داغه نافرمانی کوله دا ارزو کړی چې افسوس دا زمکه اوشلیدلې او هغه ټول پکې ورځې شو هل تبدوی خپل یو خبره د الله نه پټه نکړي شي چې ایمان مو راوړی دی کله چې تاسو د نشې په حالت کې یې نو منځ له نږدې مورځئ منځ هغه وخت کول پکار دی چې تاسو سوایې چې په هغه پوهیږئ دغه شان د جنابت په حالت کې هم مانځله تر هغه نږدې مورځئ تر څو چې مو غسل نوي کړي او کو پلار تیریدای او په جماعت تیر شوی نو بیا خیر دی او که تاسو مریضان یی یا په سفر یی یا په تاسو کی څوک د اودس ماتی نه واپس راشی یا تاسو ښځو له ګوتی وروړی او اوبو بیا نه مومی نو د پاکی خاوری نه کار واخلی او د هغی نه په خپلو مخونو او لاسونو باندی مسح وکړی بیشکه الله د نرمی نه کار اخیستونکی او بخښونکی دی کم خلک چې د يهودیت په لار روان شوي دي په هغوی کې څه خلک دي چې الفاظ د خپلو ځایونو نه بدلوي او په حق دین کې د خلل اچولو لپاره خپل جبي تاو را تاو کړي او وای سمینا واسینا او اسمع غیر مسمعين او راعنا حالکه که هغوی داسې ویلې چې سمینا واتوانا اوس چې کوم کتاب مونږ نازل کړي دي دا اومنئ دا د هغه کتاب تایید او تصدیق کوي کم چې تاسو سره د اول نه موجود وو په دې باندې ایمان راوړی مخکې د دینه چې مونږ مخونه په بل ګونه کړو او شا طرف ته واړو یا په هغوی باندې هغه شان لعنت کړو لکه څنګه چې په سبت والو باندې مونږه کړې وو او یاد لرئ چې د الله حکم خامخا جاری کیږي هغه چې د چا د پاره خوښ شي نو معاف کوي او د الله سره چې چا څوک شریک کړل نو هغه ډیر لوی دروغ جوړ کړل او ډیره سخته د ګناه خبره وکړه الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا یا بیا دوی د خلکو سره په دی وجه حسد کوي چې الله په هوی باندې خپل فضل ولی کړي دي که دا خبره وي نو د دینه د هم خبر شي چې مونږ خو د ابراهیم علی السلام اولاد ته کتاب او حکمت ورکړو او لوی سلطنت مو ورل ورکړو ان الله كان عزيزا حكيما کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار کړي دي یقین لرئ چې هغوی به مونږ ورته غورځوو او هر کله چې د هغوی د بدن سرمنې خوړی نشي نو مونږ به ورته د هغې په ځای نوري سرمنې پیدا کړو د پاره د دې چې د عذاب مزه وسکي او دا هغه خلکو حکم منای چې څوک په تاسو کې حاکمان وي بیا که تاسو په منځ کې پس خبره جګړه راشي نو هغه الله او رسول ته وړي که تاسو واقعي په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرئ همدا صحیح طریقه ده او د انجام په اعتبار سره هم بهتره ده تا اون لیدل هغه خلک چې داوا دا کوي چې مونږه ایمان راوړې دي په هغه کتاب باندې چې پتا نازل کړي شوی دی او په هغه کتابونو باندې چې ستانه مخ کې نازل شوی وو خو غواړي دا چې خپل معاملې د فیصله کولو لپاره تاغوت ته وړاندې کوي حالکه هوی ته دا حکم شوی وو چې د تاغوت سره کفر وکړي کو دوی داسې کار کړی وي چې کم وخت په ځانونو باندې زیاتې کړي وو او تاله راغلي وي او د الله نه معافي غوښتلې وي او رسول هم د دوی د پاره د معافی درخواست کړي وي نو یقینا چې الله به بخون کې او رحم کوونکې مونږ دلې وو ستا پر رب می دی قسم وی چې دوی تر هغه هډو مؤمنان کې دی نشي تر څو چې دوی په خپل اختلافاتو کې تا فیصله کونکي اونمني او بیا چې ته څه فیصله وکړې په هغه باندې په خپل زړونو کې ستنګی رانه ولي بلکې پوره پوره یې اومني لکان خیرا لهم واشد تثبیتا کومګه دوی ته حکم کړي وي چې خپل ځانونه قتل کړي یا د خپل کورونو نه بهر اوځي نو په دوی کې به ډیرو کم خلکو په دې عمل کړي وو حالکه دوی ته چې کم نصیحت کیږي اخر سو وجدا چې تاسو د الله په لار کې د هغه بیوس نارینو زنانو او وړو وړو ماشومانو د پاره نه جنگيږي چې دا غوي د کمزوري په وجا په غوي ظلم کیږي او فریاد کوي چې اے ربا مونږ د دې کلینه وباسه چې خلک ظالمان دي ولی دی لګ نور مهلت مونږ لرانه کړو دوی ته وایا چې د دنیا د ژوند سامان لګ دی او اخرت د یو پرهیزګار سړي د پاره زیات بهتر دی او پتا صبح د یوې ذره هم ظلم هم نکیږي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده کو دوی ته څه فائدہ ور اورسي نو وای چې دا فائدہ د الله د طرف نه ده او که څه نقصان ور اورسي نو وای چې دا نقصان ستاده وجنه دی ورته وایا چې هر څه د الله د طرف نه دی اخر په دې خلکو څه شوی دی چې په هیڅ خبره نه پوهیږي اے انسانا تا ته چې څه خېګړه در رسی هغه د الله په مهربانۍ سره در رسی او څه مصیبت چې پتا راځي هغه ستا د خپل عمل وجه ده اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه ته د ټولو خلکو د پاره د رسول په حیثیت سره لیږلې او په دې باندې د الله گواہی کافی ده توکل علی الله وکفا بالله وکیلا دوی په خله باندې وایي چې مونږ فرمان منون کیو خو کله چې ستاد خوانه بهر اوزي نو په دوی کې یو ډله د شپې را جمع کیږي او ستاد خبرو خلاف مشورې کوي الله د دوی دا ټول ته غوږ خبرې لیکي دا داسې قابلانو کسانو په علم کې راشي چې هغوی به د دغه نه صحیح مطلب راوباسي کو پتا سو باندې د الله مهرباني او رحمت نه وي نو ستاسو کمزوریانی داسي وي چې د یو سو کسانو نه بغیر نور ټول به په شیطان پسې روان شوي وي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله په لار کې جنگ کوا ته د خپل ځان نه بغیر د بل چا د پاره ذمہوار نه یې البته مؤمنان د جنگ د پاره تیز کړه لری نه دا چې الله د کافرانو زور مات کړي د الله زور د ټولو نه زیات زبردست دی او د هغه سزا د ټولو نه زیاته سخته ده الله هغه دی چې داغه نه بغیر بل خدای نشته هغه به تاسو ټول د هغه قیامت پر ورځ راجم کړي چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته او د الله د خبرې نه زیاته رښتینی خبره د بل چا کې دی شي فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا هغوی خو دا غواړي لکه څنګه چې هغوی په خپل کافران دي دغه سي تاسو هم کافران شئ او تاسو او هغوی ټول یو برابر شئ په دې وجہ په هغوی کې هیڅوک ځان له دوستان ما جوړوي تر څو چې هغوی د الله په لار کې هجرت اونکړي او کو هغوی د هجرت نه منشول نو چې په کم ځای کې بیا مومای هلته اونیسئ او وی وجنئ البته هغه منافقان په دې حکم کې نه راځي چې هغه د یو داسې قوم سره یو ځای شوی دی چې دا غوي سره ستاسو معاهده وي دغه شان هغه منافقان هم په دې حکم کې نه راځي چې ستاسو خاله راشي او زړونه د جنگ نه ماړو شوی وي نه ستاسو سره جنگ کول غواړي او نه د خپل قوم سره که الله غوښتله نو دوی به په تاسو باندې مسلط کړي وي او دوی به در سره هم جنگونه کول یو بل قسم منافقان به درته داسې میلاو شي چې هغوی دا غواړي چې ستاسو نه هم په امن کې پاتې شي او د خپل قوم نه هم په امن کې پاتې شي خو چې کله ورته د فساد موقع میلاویږي نو په هغې کې وردانګي داسې خلک که ستاسو د مقابلې نه من نشو او تاسو ته صلح دروړاندې نکړه او خپل لاسونه بند نکړل نو چې په کم ځای کې درته میلاوي شي هلته ونیسئ او ویې وژنئ او د مړي وارثانو لدی د ویني تاوان ورکړي لیکن که د مړي وارثان د ویني قیمت معاف کړي نو بیا دی نه ورکوي او کچری دغه مسلمان مړی د یو داسې قوم نه وو چې دا غوي سره ستاسو دشمنی وه نو داغه کفاره یو غلام آزادول دی او کچری هغه د یو داسې غیر مسلمه قوم سره وو چې ستاسو ورسره معاهده وه نو داغه وارثانو لبا د ویني قیمت ورکول وی اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي کله چې تاسو د الله په لار کې د جهاد د پاره اوځئ نو په دوست دشمن کې تمیز کوئ او څوک چې په تاسو اول سلام واچوي نو هغه ته فورا دا موای چې ته مؤمن نه یې که تاسو د دنیا فائدہ غواړئ نو د الله سره تاسو د پاره د غنیمت ډیر مالونه دي د دې نمخ کې خو اخر تاسو هم په دغه سي حالت کې وای په مسلمانانو کې هغه خلک چې به د څه عذر نه په کور کې ناس دي او هغه خلک چې د الله په لار کې په سر او مال سره جهاد کوي دوه یو شان نه دي الله په سر او مال باندې جهاد کوونکو خلکو لا د ناسو خلکو په نسبت لوی درجه ورکړي ده هغوی جواب ورکړو چې مونږه پزمکه کې کمزوري او مجبور وو فرښتو ورته وویل ولی د الله زمکه فراخ نه و چې تاسو پکې هجرت کړی وې دا هغه خلک دي چې دوزخي ځای دی او هغه ډیر بد ځای دی د ورتلو د پاره نو بیا چې کله سجده وکړي نو شاته دی لاړ شي او بل ډله چې لا مونږ نه دی کړي هغه دی راشي او ستا سره دی مونږ وکړي هغه د هم بیدار اوسي او د ځان سره دی خپل وسلې واخلي ځکه چې کافران په دې انتظار کې دي چې که تاسو د خپل وسلو او د خپل سامانونو نه لکشن غافل شئ نو چې په یو ځل در باندې حمله وکړي البته که د باران د وجې نه تاسو ته تکلیف وي یا ناروغه یئ نو په وسله کېښودو کې ګناه نشته خو بیا هم بیدار اوسئ یقین لرئ چې الله د کافرانو دپاره ډېر د بې عزتۍ عذاب تیار کړی دی. فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما څوک چې د خپل ځانونو سره خیانت کوي ته دا غوي حمایت مکوا د الله داسې سړی خوخ نه دی چې هغه خیانتګر وي او پېښې د ګناوي هغه خو په هغه وخت کې هم د دوی سره وی کله چې دوی پټ پشپو کې داغه د مرزه خلاف مشورې کوي د دوی په ټولو عملونو باندې الله قدرت لرونکي دی ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه او چا چې څه خطا کار وکړو یا یې ګناه وکړه بیا یې داغه الزام په یو بې ګناه سړي باندې ولګوو نو هغه د غټو دروغو او ښکارا ګناه پیټه په ځان بار کړو ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم حال داو چې په حقیقت کې هغوی د ځان نه بغیر بل څوک نه تیر باسي او هغوی ته ته هیڅ نقصان نشو در رسولې الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړي دي او تا ته هر هغه څه خودلې دي چې تا ته معلوم نه وو د خلکو د غوږ په پټو خبرو کې اکثر څه خیر نه وي هو که څوک پټ شان د صدقې او د خیرات ورکولو چاته سو وایي یا د یو نیک کار د پاره یا د خلکو په معاملاتو کې د اصلاح راوستلو د پاره چاته سو وایي نو دا بیا ښه خبره ده هغوی د هغه شیطان خبره مني چې الله ته یې ویلي وو چې ستا د بندګانو نه به ضرور یوه مقرره حصه اخلم. زه به هغوی بېلاري کوم، زه به یې په تمه امیدونو کې اچوم او زه به ورته حکم کوم او هغوی به زما په حکم د ځناورو غوږونه څیروي او زه به ورته حکم کوم او هغوی به زما په حکم د الله په جوړښت کې رد و بدل کوي پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو هغوی به مونږ داسې باغونو ته داخل کړو چې لاندې به ترې ولې بهیږي او هلته به هغوی همیشه همیشه اوسیږي دا د الله رښتینی وعده ده او د الله نه زیاته د هغه سړی نه د ژوند بهتره طریقه د چا کې دی شي چې هغه الله ته خپل سرخ کته کړو او خپل عمل نیکو ساتو او یو مخیزه د ابراهیم علی السلام په طریقه روان شو د هغه ابراهیم علی السلام په طریقه چې الله ځان له دوست کړي وو وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ستانه د خزو په معاملې کې فتوا تپوسی ورته وایا چې الله تاسو له داغوی په معاملې کې فتوا درکوي او ورسره هغه حکمونه هم دریا دوی چې د اول نه تاسو ته په دې کتاب کې اورېدل کیږي یعنی هغه حکمونه چې د هغه یتیمانانو جنکو په حق لدی چې دا غوي حقونه تاسو نه ورکوي او نکاح ور سره نه کوي یا د لالچ په وجه ور سره تاسو په خپل نکاح کول غواړي او هغه حکمونه چې د کمزورو بیوسو ماشومانو په حق لدی الله تاسو ته حکم کوي چې د یتیمانانو سره په انصاف قائم اوسئ صلح په هر حال کې بهتره ده زړونه په لکس زر تنګيږي خو که تاسو احسان وکړئ او د الله نه ویریږئ نو یقین لرئ چې تاسو د دې کار نه به الله نه خبر نه وي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم که تاسو غواړی هم خو کولی نشئ نو د الله د قانون د منشا پوره کولو د پاره دا کافی ده چی یوې ښځی ته داسی مخ مه ګرځوئ چی بله ښځه بی اسرې ځوړنده پریږدئ. که تاسو خپل عمل صحیح وکړو او د الله نه ویریدئ نو الله معاف کوونکی رحم کوونکی دی. اگر که ستاسو انصاف او ستاسو گواهی په خپل ستاسو د خپل ځان یا ستاسو د مور او پلار او رشیدارانو خلاف راځي د مخالف ډلی کسان کو مالدار وي او کو غریب الله ستاسو نه زیات دا غوي خیر خوا دی خو حسینا چې د خپل نفس په خواهشاتو پسې لاړ شي او بے انصافي وکړي اے ها خلکو چې ایمان مو راوړې دي ایمان راوړې په الله باندې او داغه پر رسول باندې او په هغه کتاب باندې چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي او په هغه کتاب باندې چې الله د دین مخکې نازل کړي دي چا چې د الله نه او داغه د فرښتونه او داغه د رسولانو نه او داغه د کتابونو نه او د ورځ د اخرت نه انکار وکړو نو هغه چې په کم ځای کې تاسو واورئ چې د الله د آیاتونو خلاف د کفر خبرې کیږي او ټوکې ورپورې کیږي نو هلته تر هغې پورې مه کینئ تر څو چې هغوی څه بله خبره نه وي شروع کړي او کو نه چېرې کینئ نو بیا تاسو هم د هغوی په شان یئ کچری د الله د طرف نه فتح ستاسو نصیب شي نو دوی به راځي او وایي به چې ولی مونږ ستاسو سره نه او کچری د کافرانو طرف درون شي نو هغوی ته به وایي چې ولی مونږ ستاسو خلاف په جنگ کولو قادر نه او بیا هم مونږ تاسو د مسلمانانو نه بچ کړئ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا د کفر او د ایمان په منځ کې حیران او پریشان دي نه پورا دې طرف ته دي او نه پورا هغه طرف ته الله چې څوک بیلاری کړی وي نو اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي د مؤمنانو په ځای کافران ځان له دوستان م جوړوي آیا تاسو غواړئ چې الله لا د خپل ځان خلاف ښکاره دلیل ورکړي ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يقين کړئ وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما البته چې څوک په هغه کې توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي او په الله پوری ځان راټینګ کړي او خپل دین د الله د پاره خالص کړي چې ظلم در باندې شوی دی نو که اگر چې تا ته د بدی وینا کولو حق شته لیکن که ته نیکی وکړې که په ښکاره وي او که په پټه یا کم از کم بدی معاف کړې نو د الله صفت هم دا دی چې هغه ډیر معاف کوونکی دی حالکه په سزا ورکولو باندې پوره قدرت لري دا اهل کتاب کننستانه دا مطالبه کوي چې ته په دوی باندې د اسمان نه سلیکل را نازل کړي نو د دې نه زیاتې د جرم مطالبه دوی مخکې د موسی علی السلام نه کړې دي هغه ته خو دوی ویلی وو چې مونږ ته خدای په داغه وخیا او هم د دې سرکشه په وجا د بجلی یو تندر ناسا په پاغوي را پریوتو بیا هغوی د سخینا خدای جوړ کړو حالکه دا ښکار ښکار نخي لیدلی وي د دې معافي هم مونږ هغوی ته وکړه مونږ موسی علی السلام ته سرګند فرمان ورکړو او د دې خلکو د پاسه مو تور اوچت کړو او د دوی نه مو د دغه فرمان د منلو وعده واغستله مونږ دوی ته حکم وکړو چې په دروازه کې سجده کوونکي ورننوځي او په دې وجه چې دوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او ډېر پیغمبراني په نه حق وجل او تر دې پوري چې دا خبره وکړه چې زمونږ زړونه په پردو کې محفوظ دي حال دا چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرسته په وجه الله د دوی په زړونو باندې ټاپه لګولې ده او په دې وجه دوی ډېر کم ایمان راوړي وکان الله عزیزا حکیما او په خپل اویل چې مونږه مسیح عیسی زوی د مریم د الله رسول وجلې دی حال دا چې په حقیقت کې دوی نه هغه وجو نه په دار کړو بلکې معاملې د دوی د پاره مشتبه کړې شو او کم خلکو چې داغه په باره کې اختلاف کړي دي هغه هم په اصل کې په شک کې پراته دي د دوی د ظلم په وجه او په دې وجه چې دوی خلک د الله د لارې نه ډېر منع کوي او سود اخلي چې دا غې د اغستلو نه دوی منع کړی شوی وو او د خلکو مالونه په ناجایز طریقو سره خوري مونږ په دوی باندې ډېر هاغه پاک سيزونه حرام کړل کم چې مخکې د دوی د پاره حلال وو وآتینا داوود زبورا اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ تا ته هغه سی وحی را لګلی دا لکه څنګه چې مونږ نو علی السلام او داغونه رستو پیغمبرانو ته را لګلی و مونږ ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او داغو اولاد ته عیسی ایوب یونس هارون او سلیمان علی السلام ته وحی الیګلا چې دا غوی ذکر مونږ د دې نه مخکې تا ته کړی دی او په هغه رسولانو هم چې دا غوی ذکر مونږ تا ته نه دی کړی مونږ د موسی علی السلام سره داسې خبرې وکړې لکه څنګه چې خبرې کیږي رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وکان الله عزیزا حکیما دا ټول رسولان زیری ورکونکي او يرونکي لېګل شوی وو د پاره د دې چې د رسولانو د راتلون وروسته د خلکو سره د الله په مقابله کې څه دلیل پاتې نشي او الله په هر حال کې غالب او حکیم دی وكان ذلك على الله يسيرا دغه شان کم خلکو چې د کفر او د بغاوت لار اختیار کړه او ظلمونه شروع کړل الله با هغه هیچری معاف نکړي او هغه تبا د دوزخ د لارې نه بغیر بل لار اونخی چې همیشه به پکې اوسيږي اے خلکو دې رسول تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه حق راوړې دې نو ایمان راوړی دا ستاسو د پاره بهتره ده او کو انکار کوي نو پوه شئ چې په اسمانونو او پزمکه کې سدي هغه ټول د الله دی او الله ته هر څه معلوم هم دی او د حکمت خاوند هم دی وکفا بالله وکیلا اے اهل کتابو په خپل دین کې د حد نه بهر موځي او د الله په حق لا د حق نه بغیر بل خبره موای مسیح عیسی علی السلام د مریم زوی د دینه سیوا بل هیڅ نه وو چې د الله یو رسول وو او یو فرمان وو چې الله د مریم په طرف ولېګو او یو روح وو د الله د طرف نه چې د مریم په خېټه کې د بچی شکل اختیار کړو نو تاسو په الله او داغه پر رسولانو ایمان راوړی او موای چې درې دی منشئ دا ستاسو د پاره بهتره ده الله خو بس یک یو خدای دی هغه پاک دی د دې خبرې نه چې څوک دی داغه زوی شي واستكبر فسيحشرهم اليه جميعا مسیح اس کله دا خبره شرم نه غني چې هغه دی د الله یو بند شي او نه مقربي فرښتې دا د ځان د پاره شرم غني او که څوک د الله بندگی د ځان د پاره شرم غني او تکبر کوي نو یو وخت په داسې راشي چې الله با دا ټول راګیر کړي او ځان ته به حاضر کړي او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلی دا او تکبری کړی دی هغوی لبا الله دردناک سزا ورکوي او د الله نه سیوا چې هغوی ځان لا سوک سرپراستان او مددګاران نیول دي پاغوی کې با هیڅوک هم هلته بیا نه مومي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من رب ورته وایا چې الله تاسو له فتوا درکوي کچري یو بے اولاده سړی مرشي او داغه یو خور وي نو داغه د هغه په میراث کې نیمه حصہ ده او کچري خور بے اولاده ملشي نو رور به داغه وارث وي او که د مړي وارثانی دوه خويندې وي نو هغوی به د ټول میراث نه په دریو کې د دوه حصو حقداري وي او کو ډیر رونه خويندې وي نو د خزو با یو حصہ او د سړو با دوه حصے وي الله ستاسو د پاره حکمونه زکه واضح بیانوي چې تاسو بیلاری نشئ او الله د هر سیس علم لري